مرګ نه خلاص شو نو چې سړی شهید شو خدا عزتمن شو ویده د حضور نه اجازه ته غواړه چې زه یو ځل ووینم را حضور پاک ته ده ووی بس هغه اجازه ورته وکړه دی او صلاح خلا راله ویلي ده نور نه جړا کړې ده نه مخ واله نه نه جامې سری کړې دي نو اسلام کې دا خبرې نشته زمون په هغه رسمي خبره محفوظ ساتي کداونه کې خو دین ختم دی نور خو نشته نو تاسو دې خبرو کې شاملېږئ ما مو ورته ورځه مکینه ځکه دا د خدای او د رسول د قانون نه بغاوت ته او دا زمون په دین کې اجازه ده نو ټول سیدان چې اوسړي ټول اصحابان خراب غني هغه مسلمان دي نو خدای د مؤمن وای ایمان بالغیب دی ته وای چې خدای به منی ملائکی به منی رسولان به منی امام غائب فرضی خبرې دي دا د ځان نه خبرې ادي دا کوشش کوي چې شګانو قبضه شي په ټول ملک دا ډېر غلط پروګرام دی دا د خمینی او د دې خلکو دغه پروګرامونه نو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ایمان نور پیغمبر علی السلام هغه کتاب او احکام چې نازل شوی دی د تدرخ پنا والمؤمنون او ټول مؤمنان کل آمن بالله دې ټول ایمان نور دی په خدای او په ملائکو د خدای آمن الرسول جدا شو المؤمنون رست ذکر دی زموږ عالمان وي چونکه د پیغمبر ایمان خډیر لوی وي هغه جدا ذکر ک او المؤمنون رستو ذکر به ټول خدای شریک کوي ټول ایمان نه وړي په خدای پاک د خدای په وجود او په هسته او ملائکتی او د خدای په ملائکو او کتبه او د خدای په کتابونو او رسوله او د خدای په رسولانو لا نفرق بین احد من رسله لا منتخی دوی وای پیغمبر هم وای او مسلمانان هم وای خدای مونږ جدای نه کو ستا د یو رسول د یو کس د رسولانو په منځ فرق نه کو مونږ په منځ د رسولانو فرق مطلب دا دی چې سو منو سو نه منو فرق په ایمان نه وړلو کې او په منلو کې اسه فرق پکې شته د درجو زمون حضور پاک د ټولو پیغمبرانو سردار دی ورپسې ابراهيم عليه السلام دی باقي سلور العزم پیغمبران دي به باقي درې سو دیار لستی به د عام پیغمبران دي ټول پیغمبران یو لاک سلیری زره زیات کم دي دې کې د لوی درجه خاوندان درې سو دیار لستی په دې درې سو دیار لسو کې شپږ کسان لوی دي شپږو کې زمون پیغمبر سردار عليه الصلاه والسلام لا نفرق بين احد من رسله مونږ جدای نه کوو ذکر د حضرت حسین زیارت لتل چې کوم د سر خخت په شام کې دمشق نو تنه کربلا کې خخه او سره په دمشق کې خخت شام یو لوی جمعه ته عظیم تاریخي ما ته خدا معلومه و چې هغه دلته سره خخت برانډه کې نو چې جمعه تنه نه وته په دیم صف سره میراب سره نږدې یو بل قبر او شیشه تیراته وې د سکونو په منځ کې عالمانو نه مې تاسو کوم ما دا چې خبر دې په میان جمعات ودا د یحیی علی السلام سرخخت ما سبحان الله خدای پاک مسلمانانو د عبرت په اړه دا غنه لوی سړی دلته دغه کړی ځکه یحیی علی السلام پیغمبر دی او حضرت حسین خو پیغمبر نو دا پیغمبر نصیر دی نو خدای مسلمانانو ته خای کله یو پیغمبر د نسینه ظالمانو سر پرې کړی نو په خپل د یو لوی پیغمبر نه دا سر پروت دی دا یو لوی پیغمبر دی یحیی علی السلام او هیرودس بادشاہ تنه بیروت کې خخه ده بیروت تنه تم زور غله او دمشق کې سر د مینز کې سلمی لار ده الته په لوی جماعت جوړ دی هغه ته مسجد عمر ابن الخطاب وي نو بادشاہ پس پیان وجلو او حلال کو سره دل تروړ بادشاہ او پدی حلال کړو چې هغه هغه پر کټه سره نکاح کړی و یا لور سره نو دی ورته یو ظالم ته خدان ته يهودي بادشاہ وې نو يهوديان خدان ته د اسلامي یعنی په خپل اصطلاح کې مسلمانان وای نو ته خدان ته د صحیح دین تابع وې نو لور سره نکاح کیږي خزلګي دي نو پټ سپیان یې ورپسې لېږلي او هغه یې حلال کړو نو تنه بیروت کې ښخه ده او سر یې په دمشق کې هغه جومات کې چې کوم کې د حضرت حسین سر ښخ دا جومات نو دا پخوا ګرجا وه نو ګرجا کې د عیسایانو دغه دی او دا ګرجي سره جیلخانه وه نو حضرت حسین سر په جیلخانه کې ښخ دی او دا دا په ګرجا کې دا دا به یو لوی بادشاہ دی د اسلام ولید ابن عبد الملک دا 87 هجری کې دا ګرځه جماعت کړی دی نو دا قبرونه پکې راغلي کنه خبر خو جماعت کې څه نه جوړي نو ما وی دا عبرت لپاره خدای یو عجیب کار کړی دی که حضرت حسین نه قربان شم چا ظالمانو ته سر پرې کړی دی نو دا غن لوی سړی دا دی دا زناور دی حضرت حسین د ټولو پیغمبرانو نه غوړه غني نورونو دا د مسلمانانو عقیده ده حضرت حسین خو پیغمبر نه دی اصحابي دی د پیغمبر نصیر دوی هغه د ټولو پیغمبرانو نه غوړه غني حضرت علی صاحب د ټولو پیغمبرانو نه غوړه غني یو شی مولا کوم حضرت علی تاسو غوړه غني وی او کنه نو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ایمان نور دی رسول علیہ السلام پاک کتاب او دین چې نازل شوی دی دته در خپلنا والمؤمنون او ټول مؤمنانو کل آمن بالله ټول ایمان نور دی په خدای مو خدای منو او ملائکتی د خدای ملائکی منو او کتبه او د خدای کتابونه منو او رسوله او د خدای رسولان لا نفرق بین احد من رسله جدای نه کو په منلو او نه منلو کې د پیغمبرانو په منځ موږ د عیسایانو په شان نیو چې حضور پاک نه مني او ټول مني او د يهوديانو په شان نیو يهوديان موسی عليه السلام پر ټول پیغمبران مني او عیسی عليه السلام نه مني او زمون پیغمبر نه مني موږ ټول منو شیعگان ټول اصحابان نه مني بغیر د پنځونه موږ ټول منو د حضور پاک بی بیان نه مني بغیر د یوې نه مونږ ټول منو د حضور اولاد صرف فاطمه بی بی د وې درې لوریان نور نشتا مونږ ټول منو نو ټول اصحابان منو ټول اولاد د حضور پاک منو ټول د حضور پاک دوستان منو ټول عزت فرض ګڼو او د ټول محبت د ایمان حصہ ګڼو قسم دی هغه سړی مسلمان دي نشي چې د حضور پاک د اولاد سره عقیدت او محبت مو خو چې هغه سړی مسلمان دي نشي چې د ابوبکر او د عمر او د عثمان چې د حضور سخران دي با او دا یو زم دی هغه سره عقیدت او محبت نه لري او هغه سړی مسلمان دي نشي چې د حضور پاک بی بیان ته کنزل کوي هغه مسلمان نه نو موږ ټول وقالو وای مسلمانان سمینا او وومری د خدای حکم ستا وافانا ومنوی مونږه غفرانکا بخنه غواړستانه خدای که زمونږ نه پټه ګناه کیږي او په سرګم ربنا یا رب زمونږه و الیک المسیر او زمونږ درتل تا ته دي ستانه خلاصې دین شو خدای ورته وضاحت او څه بنیول کوم خو هغه خبره نیول کوم چې د انسان په وس کې د بیوسه په خبرو انسان خدای نه نسی په تور مخ او سپین مخ دی نه نیسی څوک ځکه دا تور مخ او سپین د انسان په اختیار کې نه دی پښنو سترګو په تور سترګو خدای عذاب نه راولي چې کني شین سترګې به عذاب او مو تور ځکه دا د انسان نم پټیټ بدن او په لوړ بدن دی باندې خدای ځکه دا د انسان په واس نه نه لا يكلف الله نفسا خدای تکلیف نه ورکړي د احکامو د ذمہواره د نیولو نفسا یو انسان لره الا وسعها مگر په قدر د طاقت دا خدای چې چا باندې ست تکلیف راولي نو داغه د وس منا یعنی احکام په نه نازلې مگر د وس مناسب او سزا جزا هم د وس مناسب ورکړي لها ما کسبت هر نفس ته بدل لاغه عمل ملاويږي چې د کړي په خپل اختیار او کسب سره وعليها مكتسبت او په دغه سزا دا غي عمل چې د کړي په خپل اختیار سره دوس خدای راته د دعا چل خي ربنا کلام د خدای دی خو د لیمون ته دی اے رب دعا هم ګوري سړی له خپل نه ورزي دا یاد درې کومه دعاګانې چې حضور پاک خو دلی دي دا د عالمانو را جمع کړی دي کتابونه دي یو حزب البحر نوم دی حزب اعظم نوم دی حسن حسین نوم دی او عمل اليوم والليله نوم دی دې کې د حضور د خپلې دعاګانې دي چې هغه سړی دی هغه ځان لوالي او غدي وای ځکه موږ له خو چې ډېر دعا کوو خدای ما بخې مور پلار مې او بخې بزا او سواد کې میونیا دا هغه بخې نور دعا خو نه راځي حضور پاک دا سه خیر نه دی پرېخې چې دا غي سوال نه کړي او دا سه شر نه دی پرېخې چې دا غي نه پناه نه غوښتي قسم دې چې د حضور دعاګانې سړی په پیږي حیران شي د حضور نه لوی خدای ته عاجزي کوونکې او بندگی کوونکې بل څوک نه دی تیر شوی چې خدای حضور پاک سره د دې دومره لوی شان نه څومره د عاجزۍ سوالونه کوي ربنا یا رب زمونږه لا تواخذنا من سمونږه ان نسینا او اخطانا کیر کوم یو عمل لا یا خطا شو په عمل کې خدای خو پیره نه نیسی او په خطا خو کله هغه اسباب د انسان په اختیار کې دا غفلت دی ولې کو یو نوکر ته خبرو کوي رشي او درته وی رشي نو ته ورته پکارې کنه لکه ول دی روله یو سړی دنه په خطا مړ شو خطا به احتیاطي کړی دا دا ټوپک دی ولې نه غنیخ کو او دا بې ځای د ښکار ولې کو د کلو په منځ کې ته په مرغې ښکار کې خو دې کې به ضرور نشان لګیدو یا واده کې تا دا ډزې کولې ولې واده کې واده کې ډزې کې انسان درنه ولګي نو ټیک ته ولګي په خطا تا خو انسان نه وشته خدا کار دی ولې کوم د دې وجنه په خطا کې د آخرت هغه خو به خدای معاف کړي خو د دنیا بعضې خبرو کې بعضې سيزونو کې خدای د هغې جرم مقرر کړی دی ځکه د بې احتیاطي کړې ده یو سړي روژه یو دی مار پسین کې غوټۍ وای او دوی تیر شي نو ته شریعت په یو روزه باندې سي کدی وي چې زه خو خطا وته نو ټیک ته خطا وته خدا دومره غوټي دی والي والي بغیر د غټو لمبل لمبل کې دي نشي نو سال بکې ربنا اے رب زمونږ لا تواخذنا منی سی مونږه ان نسینا کیر کو یو حکم ستاله او اختانا یا خطا شو ربنا اے رب زمونگا ولا تحمل علینا اسرا مرا ولی پمونگا غدرانا احکام کما حملته علی الذین من قبلنا لکتا راوستی په پخوانو خلق خدای په مونږ باندې صح احکام ما علی په پخوانو قومونو کې به زکات د مال او د ګټې سلورمه حصہ وا او په پخوانو قومونو کې به چې جامع پلیته شپه قینچې وې پرې کوله او په بعض قومونو کې به توبه علی قبلې ده چې مړ به اسه په خپل توبه نه قبلې نو دا صح احکام نو خدای په موږ صح احکام مرا ولې لکه په پخوانو خلقو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به خدای مرا ولې په موږ هغه مصايب او تکلیفونه چې نوی طاقت د برداشت زموږه دا لومبي سوال د تشریح احکاماتو دی او دا دویم د تکوینی یعنی لومبی احکام دی ګران احکام را باندې مراواله او دا دویم آفتونه او مصیبتونه او مرزونه دی خدای هغه مصیبت او مرض او آفت را باندې رامواله چې زمون طاقت دا غینوي مصیبتونه آفتونه خو برازي خو سوال دا کوي چې دغني ربنا يا رب زمون ولا تحملنا ما لا طاقت ما ولي پمونګه هغه مصائب او تکلیفونه او مرزونه لا طاقت لنا به چې ننګ ني طاقت زمونږه د برداشت هغه واعف عنا عفو کراتا واغفر لنا وبخي مونږه ورحمنا ورحمك پمونګه انت مولانا ته زمون کارساز هر سره لا ته سمه ته مددگار زمونږه کارساز زمونږه دوست زمونږ فانصرنا علی القوم الكافرین امدادو کې زمون په قوم کافرانو دې رستنو دوایتونو کې د مسلمان بیان مشه چې مسلمان دې ته وای چې دې د خدای او ملایکی او رسولانو کتابونه بمني او دې به د هر حکم د خدای ته غاړه بسته ولاړي او خدای ته به همیشه زاری کوي او خدای ته به د عاجزې لاس نیولي دا مسلمان دی دا د مسلمان صفاتونه دي حضور پاک ته دا آیتونه د معراج پښ پور کړی شو چې معراج ته تلو او خدای پاک سره راز او نیاز نو دا د آیتونه ور کړی شو دا رسته دې ته دا پټه خزانه آیتونه وي او خو حضور پاک وي چې دا د آیات سره د ورځي وای د قرآن شریف حق ادا کړ او چې د شپې د کیږي او دا وای نو د ټولو غمونو نه بخلاصي او د ماسوتن نه پس چې سړی دا دوا آیتونه وای دا د تهجد په ځای ولاړ دی نو څومره لوی دولت دی په تهجد له پاسې د خډیر لوی خیر دی په دې پانه سي دی او دا دوا حضرت علی عمر سے بوي دا به څنګه مسلمان شي دا دوا آیتونه نه وای او بخاری شریف کې دا روایت بدل راشي من قرأ آیتین من آخر سورة البقرة کفتا دا دوا آیتونه کې چاولستل دا د د ټول مصائب او د غمونو د پاره کافی انت مولانا خدای ته کارساز زمونږه دوست زمونږه امداد کوونکی زمونږه زمون بل مولا نشته په معنا د کارساز سره فنصرنا علی القوم دا بل تا چاته چې مولا وي لکه عالم ته سړی مولانا وي مولانا معنا محترم او دوست او یو مولا کارساز دا د خدای صفت دی دا د انسان صفت نه دی فعالی صاحب تم چې مولا علی وینو مولا معنی دوست ده او که مولا معنی دا چې خیر او شر داغه پلاس کې دینو دا د کفر خبره ده چې څوک دا وای اے علی کشتی تو پار لگا دینا دا کا مشرک کیږي ځکه علی صاحب ستا کشته نشي پورې باسل را پورې باسل لوب کیو کیا تو کشتی پار لگا دینا هغه معنی د سچستا کشته به پوری بازی رو پوری بازی یو انسان چې په خپل وفات کیږي او بل سړی شهید کوي او هغه ورته دروازه کې ولاړی هغه خپل مرګ نشي د فکرونه نه حضرت علی سه به پکور کې خخ کړی دا نه چې اشرف عراق کې د کور کې خخو په دې غرض یې خخ کړو چې دشمنان یو بیا څنګه چې څوک دې د خبر نه راو باسي او به عزتونه کوي نو چې انسان په خپل عاجزي خپل اولاد په پټه خخې په دې غرض چې څوک راو نه باسي ناغه بستا کشته پورې باسي راو پورې باسي کشته پورې خپل مړي جام دي کول جند او مرګ راوستل غایبانه امداد کول د اسبابونه بالا تر دا صرف د خدای پاک ذات ته د عقیده په باب کې به شک شوبه نه لري مخلوق په خالق سره نه برابر دی که حضرت علی مرتضی دی زمونږ د سر ګل اصحابي دی خو خدای نه دی نه پیغمبر دی که حضرت حسین دی زمونږ د سر ګل دی د حضور پاک نصیب دی او د جنتیانو زلمو سردار دی او شهید دی او دا هغه محبت زمونږ د ایمان سره خو نه خدای دی او نه پیغمبر دی نه کارساز دی ځکه چې هغه انسان کارساز نه هغه بشید کیده ولې حضرت علی صاحب د خپل ځای ولې نشي خلاصول د دشمنانو نو دا فرضي عقیده بنه لره انت مولانا خدای ته زمون کارساز زمون مرجن زمون رزق زمون مرض زمون پیداوخ زمون بچی ورکول او نو ورکول دا ټول د خدای پاک په دسته قدرت کې دي او ټول مخلوق خدای پاک ته محتاج دي ځکه حضور بم دا دعا کوله دا خو د حضور د خلی مبارکي فواسطه مون تر رسیدلې ده نو د حضور پاک نه بلوي ذات سوکي هغه خدای ته سوال کوي انت مولانا خدای ته زمون کار ساده فنصرنا علی القوم الكافرین خدای امداد او فتح راکي په قوم کافرانو په روسیانو په عیسایانو په يهودیانو په ایندانو په شریانو آمین وصلی الله